نو فی منامها په خوب کې روحونه قبض کی دا نیم روح قبض شي کنه د د احساس او شعور ټول ختم شي صرف د ساغست شي نیم پاتې نو چې کله په خوب کې قبض کی نو فیمسکو فیمسکو نو اساری التي اغه قضا عليها الموت چې هغه باندې مرګ فیصله شوی نو را واپس راونه لګي ويرسل الاخرى او راولګي دا بل الى اجل مسمن چې دا د مرګ فیصله نشوي نو تر مخبل نټې پورې راولېږي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې نخې دي د پاره دا غچا دا قوم چې هغه فکر کوي هم د دیو جنا چې دا خوبم نیم مرګ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکله د خوب د پاره خپل بسترې ته تشریف راوړو نو یو دعا به کوله د دې دعا د یو یو لفظ نه داسې ښکاری چې د دیو د کېدو په وخت کې اے زما ربا هم ستا په نوم باندې یعنی ستا په اجازت مې خپل اړخ کې خود هم ستا په اجازت به راوچتو ما نو کستا اجازت شو راوچت بشي او کستا اجازت و نشو نو راوچت بنشي نو کچرته زما دا نفس دی سار کو یعنی قبض دی کو زما روح نو رحم په وکا او کدا درا تبیر تر افریخ و دو بیا درا فاس علماء نو حفاظت مې وکړه څنګه چې ته د خپل صالحانو بندگانو حفاظت کې همدا مسنون دعا ده چې کله موږ د کیږو ام اتخذو من دون الله شفعاء ایا دوی ولې د سوا د الله نه نور سفارشیان قل ورته وای او لو کانو لا یملکون شیئا اگر چې دوی اختیار نه لري د هیڅ شي د سفارشونه دی واقع لري قل ورته وای لله الشفاعه جميعا خاص د الله د پر د اختیارات د شفاعت ټول داغه د پاره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه بیا به تاسو د ته واپس کیږئ و اذا ذکر الله وحده او کله چې ذکر کړه شي الله یوازي اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره منقبس شي تنگ شي زړونه داغه کسانو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې و اذا ذکر الذين من دونه او کله چې د الله نه سوا دا نور خلق یاد کړي شي چې دی ورسره کول شي نن سبا خلک وی کنه دا باباګان مرس کول شي هغه پلانیزه کې ونه مرس کوي پلانیزه کې یو ګټه دا غار سکی دا کارونه کیږي نو بس داسې خوشاله شي اذا هم یستبشرون بیا دا سعاش شروع کې هاو کنه بالکل ورس دې ټیک وای خو کوي چې از دابل هیڅوک څه نشي کوله هر څه الله کوي نو طبيعتونه ګډ وډ شي وې دا څوک پنځ پیری راغلي نه پويږي دا مزاج دی د دې خلکو چې الله بیانې قول ورته وایا اللهم فاطر السماوات والارض اے الله چې ته پیدا کون کې د اسمانونو د زمکي عالم الغیب والشهاده ته خبرې په غیب باندې او په ښکار او ټولو باندې انت تحكم بين عبادك یقینا ته به فیصله کې په د خپل بندگانو په منځ کې پاغه سکه چې دوی په اختلاف کو ولو ان للذین ظلموا او کچرته شي د هغه کسانو لپاره چې ظلم یې کړی دی ما هغه څه په لار دی چې په ځمکه کې ټول او د دې په شان نور هم د دې سره شي لبتدو به نو دیو به د دې په دیور کې من سوء العذاب یوم القیامه د بد عذاب د ورځې د قیامت نه او ښکارا به شي دیو ته د الله تر طرف نه غسه چې دیو دا غي ګمان نکاو او ښکارا به شي دیو ته هغه بد انجام دا هغه کارونه چې دیو کړیو وحق بهم نازل بشي په دیو باندې هغه چې دوی په هغه پر ټوکی کولې نو کله چې ورسیږي انسان ته څه تکلیف نو راغلی مونږه ثم اذا خولناه بیا کله چې مونږ ورکو دته نعمتا نعمت د خپل طرفنا نو دی وای انما اوتیته علی علم دا خو ماته زما د علم په وجه راکړې شوې دي زما مهارت دی زما فن دی او کله وای دا ما تر کړې شوې دي دا الله د دې علم په وجه په ما باندې چې زه خسرړایم د دې مستحق مزکه راته دار سره کړې دي بل هي فتنه دا څه دې دې نه پويږي دا خو ازمایش دې فتنه ده لیکن اکثر د دیونه نه پويږي قد قال الذين من قبلهم یقینا دغه خبره کړي واغه خلکو ان قارون او د ملګرو د دیونه مخ کې نو بچ نه کو دا غوي ناغه سجاوي ګټلیو نو ورسې دا غوي ته سیئات ما کسبو بدن جام بد سزا دا غس چې دیو کړیو ان اعمال دریو او هغه خلک چې ظلم وکړو د دې کسانو نه سيصيبهم زرد چې وبرسیږي دیو ته بد انجام دا غسه چې دیو کړی دیو نه به دیو خلاصې دن کی او علم یعلمو آیا دیو نه پویږي چې الله پاک پراخه کوي رزق دا چا د پاره چې خوخه شي ويقدر او کمی یقینا په دې کې نخې د قدرت د الله دی د پاره د قوم چې هغه ایمان راوړي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم په قران کریم کې دا څومره آیتونه چې تاسو لولئ نو ټول د الله د مهربانۍ اظهار دی د خپل بندگانو سره ډېره زیاته مینه ده هم دې آیتونو کې د هغې ګناهګارو بندگانو لپاره د هغې سرکشانو لپاره د هغې خلکو لپاره چې په دنیا کې یو ټکی نیک عمل نه دی کړی خدای ستومانه شي او الله ته رجوع کی دا غوی د پاره د امید یو لوی رڼا ده او هغه دا چې څومره ګناهونه هم دکړي دي نو فرمایي وایا زما بندگانو ته اے پیغمبره زما بندگانو ته وایا اے زما بندگانو هغه بندگان اسرفوا علی انفسهم چې په ځان نوې زیاتې کړې دي مطلب دا څو ګناهونه کوي نو په بل چا زیاتې نه کوي دې زیاتې په خپل ځان کوي دا الله سره خصوص زیاتې نشي کولای نو دې دیو ته وایا لا تقنطوا من رحمت الله مه مایوس کیږئ د الله د رحمت نه ځکه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله ټول ګناهونه بخي ټول ګناهونه سمرا ټول سمرا ډیر چې لیکړي ټول بخي انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله بخون کړي او مهربان دی سمرا ګناهونه چې تاسو کړی دا ټول ګناهونه چې سو پرتا ستازن کدن نه دی شروع شوی او هغه حالت یأس د ناامیدۍ نه دی راغلی او ته توبه وباسې نو دی وبخي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یو سپینګری سړی راغی او دا سې سپینګری د چې دا ورځې هم سپین شوی دی او په سترګو یې راخورې شوی دی بوډا شوی دی او راغله د ایمان اراده کړې د نوای چې اې دا الله پیغمبره ما دومره ګناهونه کړی دي چې ډیر زیات دي نه می وړوکه ګناه پرې خېده او نه می لوی ګناه پرې خېده په دې دنیا کې چې څه قسمه ګناه کې لشي ټول می کړی دي او بیا وایي وې دومره ګناهونه می کړی دي چې یوازې زه نه که په دې ټول زمکه والا باندې تقسیم شي نو هغه بم تبا کې جهنم ورته ورغورځي سم معافیشته یعنی ما ته بده دې معافي وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کی اتشهد الله اله الا الله آیت دې خبره گواہی کې چې دا الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی نو هغه وی او او زه خود دیم گواہی ورکوم و اشهد انک رسول الله د دې گواہی ورکوم چې ته د الله پیغمبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او ستاسو ټول ګناهونه معاف شو د دې سړي تسلی نه کېده نو وایي وغدراتي وفجراتي یا رسول الله اې دا الله پیغمبر هغه زما ټول جرمونه او هغه ټول قصورونه به معاف شي ورته فرمایي او وغدراتک وفجراتک هغه ستا ټول جرمونه او ټول قصورونه اگر راوی وایي څوک چې دې قصې روایت کوي وې دې سړي چې دا واورېدل نو د چغه کړه الله اکبر الله اکبر او انتم دغه تکبیر وی فما زال يكبر حتى توارى دم دغه تکبیر وی الله اکبر وی تر دې چې لاړ او پنا شو الله ان الله يغفر الذنوب جميعا خود دې صرف دې لپاره شرطونه دي توبه دې ته نه وایي چې په خپل باندې توبه توبه وای او غوګونو ته لاس کی پتن لګی دا به چاره طریقه شروع کړی ده توبه اصل کې ویل کېږي خپېمانتیا ته ړومبنه کار خپېمانتیا ده دویم کار دا ګنا پر خودل او دریم کار چې ابدا همیشه همیشه پر دې ګنا ته بیا را نشي دا درې شرایط دي دا چې چا پوره کړل د دې بندن الله ډیر زیات خوشاليږي او ټول ګناهونه مرتمعاف کی او بیا د امدغه طریقه منتخای د دینه پس د خوشخبری نه پس وانيبو الى ربكم او تاسو رجوع کوي خپل رب ته واسلمو له يواز رجونا تابدار شي من قبل ان ياتيكم العذاب د دین مخ کې راشي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بس تاسو سره مدد نکیږي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم متابداري وکي د خ اړخ د هغه احکام چې تاسو ته نازل شوی دي د خو احکام نو خ احکام د قران ټول خ احکام دي او یاده چې د قران کریم د احکام دوه اړخونه دي څنګه چې مخکې موږ یو ځل بیان کړو چې کوم حکم الله کړی دا کوي نو دا کولې ښه اړخ دی او نه کولې بد اړخ دی او چې کوم حکم کړی دا مکوي نو نه کول ښه اړخ دی او کول بد اړخ دی بیا نو وتتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم تابعداري وکي د خجانب د اغي چې تاسو ته نازل شوی تاسو د رب د طرف نه د دینه مخکې چې راشي تاسو ته عذاب اچانک او تاسو نه پويږئ او تقول او یادا و نه وای حين تر العذاب ان دا نفس دا و نه وای چې کله عذاب ویني لو ان لکرتن کاش ما د پر دوباره تللوې دنیا ته نو زبر ډیر نیک جوړ شوی وي بلا او دغه وخت ته جواب ملاو شي چې ولنا ولنا قد جاءتك آیاتی یقینا راغلی او تا ته آیتونه زما فکذبت بها نو تا خو هغه دروغجن ګڼلی واستكبرت او تکبر دکړو ځان دی اوچت ګڼل او د ایمان نو كنت من الكافرین او ویت کافر و یوم القیامت د پورز د قیامت تر الذین کذبوا علی الله تبګوري هغه کسانو ته چې په الله باندې دروغ تړلې دي وجوههم مسوده چې د دې مخونه به تور وي الیس فی جهنم آیا نشتره په جهنم کې خټی کانه د پاره د متکبرینو وینجی الله الذین اتقوا او نجات ورکړي الله غي کسان ته چاوي تقوا اختیار کړي د بمفازتهم پس د دیو د اسبابو د کامیابی په وجه ان دیو ته الله نجات ورکړي ځکه د نجات اسباب ورسره دي چې هغه نه کوي دي نه برسېږي دیو ته هیڅ تکلیف او نه وي دیو غمجن الله خالق د هر شي دی او د په هر څه باندې نگهبان دی له مقالید السماوات د لپاره چا کنجیان د خزانو د اسمانونو د سره دي او د زمکه واغه کسان چې انکار کړي د الله پایتون باندې هم د قطاوانیان دي قل ورته وایا آیا غیر د الله نه تاسو ما ته حکم کوي چې کوي چې زه عبادت کوم اے جاهلانو ولقد اوحي اليك او یقینا تا ته وحي شوی دا او هغه خلکو تم جستانه مخ کې را لالي ګرې شو پیغمبران د سشي لئن اشرکتا کتا شرک چرته تا شرک کو نو ليحبطن عملك نستا عمل به ټول ختم شي ختم بکم ولتكونن من الخاسرين عمل به ټول ختم شي او شی به ته د تاوانیانو نه بل الله فاعبد بلکې د الله بندگی وکړو شر شکر گزارونه وما قدر الله حق قدره او دیو تعظیم ونکو د الله څنګه چې تعظیم دغه پکار دی عبادت د الله ونکو څنګه چې د عبادت حق دی والارض جميعا او دا زمکه ټوله قبضته دا یو موټی دی دا ټوله زمکه دا دومره لوی او عظیم بادشاہ دی چې دا یو موټی کی راځي یوم القیامت د ورځ د قورز د قیامت دا ټول به دا یو موټی والسماوات مطویات بیمینه او د اسمانونو به ټول راغون کړی شوی دا په خیلاس کې سبحانه د الله پاک دی دا هر سنه چې دی ول بیانې وتعالى او چت د ارغ سنه چې دی وسره شریکي او پوک به واله شي په شپېلې کې فسعق من فی السماوات ومن فی الارض نو مړه به شي هغه ټول خلک چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دی مګر هغه څوک چې الله یې غواړي نو هغه به پاتې ثم نفخ فيه اخرى بیا به پدې کې بل پکواله شي پیدا هم قیام ينظرون دا دوی مشکلې درا پاسې دو نو دیو برا پاسي ولاړ به یو ګوري به نه ژوندۍ به واشرقت الارض بنور ربها او زمکه به او پړپیږي په نور د خپل رب باندې ووزع الكتاب او کتاب د اعمالو بکی خو دې شي او را بوست شي پیغمبران او گواهان وقضي بينهم بالحق دا انسان به حاضر کړي شي گواهان به حاضر شي پیغمبران به حاضر شي او به ویل شي تیار دي حساب کتاب دی وشي وقضي بينهم بالحق فیصله وکړي چې دوی په منځ کې پرشتیا په حق وهم لا یظلمون او پوره پوره باور کړ چې هر نفس هغه څه چې د کړی او دا الله ډیر ښه عالم دی پاغه څه باندې دی وی کوي وسیق الذین کفروا د فیصله کېدو نه پس به بیا سي روان بکړي چې خلک چې کو پر کړه د اله جهنم جهنم ته زمرا ډلې ډلې حتا کې چې دور اور سیاغه ته فتحت ابوابها نو بند دروازې به پرانسته شي وقال لهم خزنتها د جهنم دربان ورته وي آیا نو راغلی تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنس نه چې لوستلې په تاسو باندې آیتونه ستاسو د رب او يرول یې تاسو د دې ورځې د ملاقات نه چې دا د قالو دی بوای بلا ولنا ولنا ولكن حقت كلمه العذاب لیکن ثابت شوی د خبره د عذاب په کافرانو باندې ورته ویل شي چې نن وځي په دروازو د جهنم همیشه به اوسېږي په دې کې او ډیر ناکاره ټکان د متکبرینو ده وسیق الذین اتقوا ربهم او روان بکړي شیخ خلق چې تقوا اختیار کړي د خپل رب جنت ته زمرا ډلې ډلې حتا اذا جاءوها تر دې چې دورا ورسی هغه ته وفتحت ابوابها او دروازې کولاو کړې شې ده دي وقال لهم خزنتها او د دې دربان ورته وی سلام دی په تاسو طيبتم ډیر ښه ډیر ښه دا څنګه چې په ګټ باندې څوک د انعام غستور پر ننوځي او دربان ته پته یې کنه څوکیدار ته نو ورته وی کنه ډیر ښه ډیر ښه نو د جهاد جنت دربان به وای طبتم ډیر خوي فدخلوها خالدين وقالوا دی بوي الحمد لله الذي صدقنا وعده حمد د الله د پاره دی ټول هغه ذات چې سره خپل وعده رښتیا کړه او اورثنا الارض او زمکه موږ ته په میراث کې د جنت راکړله چې موږ زینو جوړو د جنت نه حيث نشا کوم ځای چې زمونږ خوښوي فنعم اجر العاملين نو ډېر ښه دی اجر د عمل کوونکو وترى الملائکة حافين او ته به یینې فرشتې حافین چې حلقه به جوړی کړي من حول العرش د عرش نه غیر چا پیرو تسبیح بیانې سره د حمد د رب خپلنا وقضی بینهم بالحق او فیصله به وشي د دې په منځ کې فرشتیا په عدل په انصاف وقیل یو आवाज بوچت شي الحمد لله رب العالمين سورة المؤمن مکی سورت ده د سورة زمر نفس نازل شوه ده او په ترتیب د نزول سره د دې نمبر شپیتم دی 60 نمبر صورت دی ام د دینه و صورتونه شروع کیږي حوامیم ورته ویل کیږي دا دا ټول آل حامیم دي چې کوم آغازم د حامیم نشوي دی او دی ووانو صورتونو ته دیباج القرآن ویل شوی دی یعنی څنګه چې په ټولو کپړو کې د ریخم او کپڑا امتیازي شان لري نو دغه شان په ټولو قران کریم کې هم دا صورتونه یو ځان له امتیازي شان لري د توحید او د آخرت او د رسالت مضمون په دې ټولو کې دی او په یو بل پسې نازل شوی دی سوره حامیم المؤمن پړمبنه صورت ته دیونه او د دې حامیم المؤمن زمانه د نزول هغه زمانه ده چې هر طرف ته جګړې دي الزامات دي بحثونه دي او بیتو کا سوالات شروع دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه کیږي هم د دې په جواب کې په سوره المؤمن کې د مؤمن د آل فرعون قصه بیان کړې شوې ده چې څنګه داغه داستان دی نو دا داستان دلته پټ کیږي او کافرانو ته خودل دي چې د فرعون هغه بد کارونه او د حق دشمنی داغه نه تاسو عبرت والی او داغه د بد انجام نه عبرت واخلي مؤمنانو تم خودل شوی ده چې د مؤمن آل فرعون رجل مؤمن داغه په ژوند کې ستاسو د پاره یو لوی نمونه ده او بل هغه خلک چې کم خاموش تماشایي جوړ شوی د حق او د باطل په جنگ کې بالکل غلي ناشتي او نه د حق ملګرتیا کوي راوځي او نه د باطل سره ځکه یي مؤمنان په نوم باندې دي خلکو ته زبردست زورنه ورکړی شوی دا او څنګه چې در مؤمن رجل مؤمن ویلیو تقریر د فرعون په دربار کې کلم کلا وکړو او بیا اخر کې و افوض امری الی الله زخپل ټوله معامله الله تسپارم یعنی د حق او د باطل په کشمکش کې دغه مؤمنانو ته الله فرمایي هیڅ زیب نظر کوي تاسو د شان سره دا نه خایي چې په دې کې تاسو خاموش کې نه او بل د کفار مخې ته د اسلام دعوت د توحید بر حق کېدل ثابت کړی شوی دی په آخرت باندې هم دلایل دي سوره حامیم المؤمن چې سوره غافر مرتوی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله عالم دې په مراد د دې حروفو تنزيل الكتاب تنزيل د دې کتاب د الله تر طرف نه چې عزيز او عليم دې بخون کې د ګناهونو دې قبلون کې د توبې دې سخ عذاب والا دې زتولي لوی مالداري والا دې یعنی غنا والا دې هم دغه شان فضل والا دې نشتر بل اله مگر دغه الله دې هم دته ګرځیدل دي ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي پایتونو د الله کې مگر هغه کسان چې کو پرې کړی دي فلا یغرور کنو دوکه دې نکتا اوړېدل راوړېدل چرت پرت د دیو په بلاد په خارونو کې کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړه د دیونه مخکې قوم د نوح او نور ډلو د دیونه پس وهمت کل امتنا کوشش کړو اراده کړو عزم کړو هرې ویډلې په خپل رسول باندې دیر پر چې ویني سو قتل کی وجادلوا بالباطل او دروغ جګړې کړې وي دیر پر چې باطل کی پاغه سره حق نو اونې ولا غوي لره ما اونې ول فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربكم دقرنګ چسپان شوی د کلمه د رب ستا په هغه کسانو باندې چې کو پر کړه د چې دودي جهنم والا هغه خلق ان فرشته چې اوچت کړه د عرش او د دنه چې غیر چا پیر دی یسبحون بحمد ربهم تسبیح بیانې سره د حمد در رب په ایمان راوړي په هغه باندې او بخنه غواړي دغه کسانو د پاره چې مؤمنان دی وای ربنا ای زمونږ رب وسعت كل شيء فراخ انستا پراخی ستا د رحمت د هر شنه ان درستا رحمت د هر شنه پراخه ده و علما ان رحمتا و علما وسیع ده د هر شنه ستا رحمت او ستا علم فخر نه بخنه او کاغه کسان ته چې توبه وستلې ده او تابعداري کړې د ستا د دین او بچ کړیو د عذاب د جهنم نه ای زمونږ رب او داخل کړیو جنت د همیشه والی ته هغه جنت چې تار دې سره وعده کړی ده او هغه سوکم صلح من آبائهم چې صالح د دې د پلارانو نو د بیبيانو نو د دې د اولاد نه انک انت العزیز الحکیم وقهم السیئات او بچ کدیو دا غي عذابونه نو سوق چې ته بچ کړه عذابونه په دغه ورځ نتا په یقینا رحم وکړو او یقینا دا لوی کامیابی ده ينادون دیو تبا आवाज وکړي شي لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم مقت الله ضرور غصه د الله په دنیا کې پتا سو چې تاسو کله نافرمانی کوله اکبر ډیر لوی وا مم مقتکم انفسکم د غصې تاسو نه نن خپل ځانونو ته چې نن تاسو څنګه غوسه د دین الله ډیر غوسه وو اذ تدعون الى الايمان کله چې تاسو را بلل کېده ایمان ته تاسو به انکار کوو قالو دی وای ای زمونږ ربا تا مونږ مړ کړو دوه کرته یعنی یو ځل نو بیا دې ژوند کړو بیا دې مړ کړو دوه کرته مړ او احییت نسنتین او ژوند دې کړو دوه کرته یو ځل هغه ژوند دا اوس چې بیا را ژوند دي کړو نو دا خو دیو نه منو کړ دا دریم ځل دا څلورمه مرتبه نه منله دا درې خو دیو مخې ته وینم منلې نو دی وس وس مونږه اعتراف کو فاعترفنا بذنوبنا مونږه اقرار د خپل ګناهونو وکړو نو آیشته د معافی سلاره د دې ورنه ذالکم دا ستاسو حالت بانه دا په دی وجه چې کله به وبلل شو الله یوازې کفرتم نو تاسو به انکار کو و یشرک به او کچرته د سره به څوک شریک بیان کړی شو تؤمنون تاسو به داغه تصدیق او چاو دې ټیک وای کوي چې د الله نه بغیر دا نور خلک مرسته کولای شي وي دې ټیک وای کبه چې الله هر څه کول شي دا نور څوک هیڅ نشي کولای نو انکار وکوي دا نه منو فالحكم لله نو حکم من اوس فیصله خدای الله په اختیار کې ده العلی الکبیر الله هغه ذات ته یوریکم آیات چې خی تاسو ته خپل آیاتونه وینزل لكم من السماء ونازل تاسو د پاره د اسمان رزق او نصیحت نه قبلې مگر هغه څوک چې هغه رجوع کوي الله ته فدع الله نور بل الله لره خالص کون کې دغه لپاره عبادت اگر که کافران دا بد غني رفیع الدرجات دا الله او چتون کې د درجات د عرش ولده نازلی الروح نه وحی د خپل حکم نه علا من پاغه چا باندې چې خوخه شي د خپل بندگانو نه لینذر یوم التلاق دې لپاره چې هغه ویری خلق د ورځ د ملاقات نه د قیامت نه باغ ورځ بار یو هم بارزون چې دوی براوتی بهر ته لا يخفى على الله منهم شيء پټ بنې په الله باندې دیو نه هیڅ شي او بوای الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار په خپل به جواب ورکي چې خاص د الله د پاره چې واحد او غالب دی نن ورځ به بدل ورکړي کیږي هر نفس ته هغه څه چې د کړي نشتره ظلم نن ورځ یقینا الله جلد حساب والده وانذرهم یوم الازفه او وير ودیو دا ورځي نږدې نه چې د قیامت ورځ ده اذ القلوب لدى الحناجر کله چې زړونه به مرو تر رسیدلی کاظمین دیو به ډیر غصه د خوف او د غم نه بډه کې نشته د ظالمانو لپاره هیڅ څوک سرګرم دوسو نه سپاره شي چې دا خبره به ومنل شي د الله خو پوی یعلم پیجن خائنۃ الاعین خیانت د سترګو د سترګې چې کوم خیانت کوي پټ پټ ګوري الله ته پته ده و ما تخفي صدور هغه چې پسینو کې پټ دي او الله به فیصله وکړي په حق باندې به اعلان فیصله او هغه خلک چې رابري دي د الله نه سوا فیصله نشي کولای د هیڅ شي یقین الله هو السمیع البصیر اولم یسیرو آیا دیو نګر چې پزمکه کې چې وګوري سرنګ و انجام دغه کسانو چې دیو نمخ کې تیر شوی دي کانو هم اشد منهم قوتا و د دیو ډیر سخت طاقت والا و اثارا او نشانات پر خودو والا پزمکه کې نو ولا غوی لره الله دا غوی په ګناهونو نو د دیو د پاره د الله د عذاب نه میواقص بچ کوونکې ذالک بانهم كانت تاتيهم رسلهم دا په دې وجه چې یقینا راتل بدیو ته رسولان د الله د دیو بل بینات په دلایل واضح سره نو دیو انکار وکړو فاخذهم الله نو الله ونی ولا غیلره یقینا دا الله قوی دی سخت عذاب والده او یقینا لګل موږ موسی علی السلام په خپل نخ باندې او په دلایل او ښکارو باندې فرعون ته هامان ته قارون ته نوغه ساحر دی او دروغجن دی نو کله چراغ دیو ته حق زمونږ د طرف نه دی وی قطر کې د زامن دغه کسانو چې ایمان راوړل د موسی علی السلام سره او ژوندۍ پرې د دیو خزي او نه د سازش د کافرانو مگر په غلطی کې پی زلال اکارت ختم وقال فرعون او فرعون وی ما پرې دې چې قتل کم موسی وليدعو ربه او دې دې راو بلی خپل رب اني اخاف ان يبدل دينكم زيريګم چې دې تاسو دین به بدل کی او ان يظهر في الارض الفساد یا فزمکه کې فساد پیدا کی وقال موسی موسی عليه السلام وی اني عست بربي زه پناه غواړم د خپل رب او ستاسو د رب من کل متکبر د هر متکبر نه لا یؤمن بیوم الحساب چې هغه ایمان نه راوړي په ورځ د حساب باندې وقفه ده دینه پس د رجل مؤمن قصه ده